قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي عليها فعليها وما انا عليكم بحفيظ دیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي قران کریم ته او ذکر د شان د نبی صلی الله علیه وسلم قد جاءكم یقینا راغلی تاسو ته بصائر من ربکم بصائر دلیلونه د پوهی من ربکم نو طرف پر رب تاسو نه الله تعالی تاسو ته داسې دلایل لګري دي چې تاسو پاغي باندې پویدل شئ نو فمن ابصر پر نفسه چا چې پویا حاصله کړله په دغه دلایل سره نو پیدا د خپل ځان د پاره ده ابصر بصیرت دی کنه بصیرت د د زړه پوی ته وای چا چې په دغه بصائر باندې ځان پوهه کا نو پر نفسي پیدا د خپل ځان د پاره دا من عمی علیها او څوک چې ړون شو د دغه دلیلونه نه په علیها نو وبال په هغه باندې دی ګناه په هغه باندې ده الله تعالی خپل دین را لګل دی قران را لګل دی دلایل توحید را لګل دی اوس په کې تاسو سوچ فکر وکړه الله تعالی دی یو کې ومانه نو بس ستا پیدا وشوله او که ځان دې په پوهه نه که نو ځان تاوان دې په خپله وکړه وما انا علیکم من حفیظ او نه او زه نه یم علیکم تاسو باندې حفیظ ساتنه کوونکی حفیظ یو معنا دا ده ابن کثیر رحمت الله علیه معنا ذکر کړی ده حفیظ بچ کوونکی د هلاکت او د عذاب د الله تعالی نه ما انا علیکم بحفیظ زه نه یم بچ کوونکی ستاسو د الله تعالی د عذاب نه او د هلاکت نه که د الله تعالی کتاب هم ونه مانه او عذاب د تراته نو وما انا علیکم بحفیظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څوک نشي بچ کولای د عذاب نبی دویم معنی وما انا علیکم بحفیظ زنه ایم راګیرون کې ستاسو د عملونو په علم او په قدرت کې ستاسو عملونه زنه شم راګیرولې په خپل علم او په قدرت کې بلکې دا د الله تعالی د په قدرت کې زموږ قدرت نه بار دي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنی بیان کړی او په دې کې او دا به چلیږي تر د یو سل ولسم آیات پورې په دې کې درې خبرې اول درېمه قاعده درېمه ابتلا درېمه عقبه کله چې ته د الله تعالی د دین دعوت ورکې شپږ امتحانات به من درازي نو مخکې چیرې دو بیان شولې اوس دا درېمه ده او دا په یو سل شپږم کې بیانېږي دویمه خبره طریقه دعوت بیانېږي یو سل نهم آیات کې او بیا څلورمه عقبه بیانېږي د پاره تشجیع علی التبلیغ یو سل دیار لسم آیت کې دا بیانی زجر ده یو سل دیار لسم کې یو لس یو سل لسم کې او بیا دعوت دی راشه ای خلکو د الله تعالی په کتاب باندې فیصله وکي نو تر یو سل ولسم پورې ودا باب چلی وکذالک نصرف الایات او دغه سي نصرف الایات درې معقبه دغه سي قسمه قسم بیانو مونږه آیاتونه الایات دلایل په توحید د الله تعالی باندې دیر لپاره چې دا خلک پوه شي په هغې باندې ولیقولو او دیر لپاره چې ووایي درسته تا لوستلی دی دا د پلاني نه درس تا دا پلان تا زده کړی دی د پلاني نه ولې نبینه او دې لپاره چې بیان کو مونږه لقوم دغه دلایل لقوم قوم ته یعلمون چې په هغې باندې یعلمون چې هغه پوهېږي وکذلک نصرف الآیات کذالکا کاپ د پاره تشبیه دی مخکم الله تعالی خپل آیاتونو دلایل قدرت بیان کړل نو صرف الآیات تصریف بیا راغلی دی یو یو مسله په مختلفو تعبیرونو باندې په مختلفو طریقو سره بیانول دي ته تصریف وي ولی یقول درسته دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره کذالک نو صرف الآیات داسې بیانو مونږه دلایل قدرت د الله تعالی لتقوم الحجة علیهم دیر پاره چې قائم شي حجت پر خلکو باندې لتقوم الحجة علیهم دې لپاره چې په خلکو باندې حجت قایم شي ولې ولې یقولو درسته او دې لپاره چې وای درسته امام قرطبي رحمت الله علیه و قراتونه او معنی ذکر کړی درس تر دې سمانه اسانه معنی در چې درسته په معنی د قرات سره ده قراته چې تا دا تعلمته تر پلانین لاس د کړې ده دیو نسبت کوي یو بدنام سړی ته کله چې ته د الله تعالی دین بیان کې نو ستا مخالفت به کوي ستا دشمنان او یو به په تا باندې پکې دا اعتراض راځي چې تعلم تا درسته ستا خبره مونږ ځکه نه منو چې تاره پلان کې نه دا قرآن کریم زده کړی دی تاره پلانی نه زده کړی دی اخو یو بدنام سړی دی هغه ته خو هغه تکبیري و هغه خلک کافر کوله هغه خو جری د شتګردو ته دغه نزد کړی دی قران کریم یا دغه خو د پلانی تنظیم او د پلان کې مسلک سره دغه تعلق نو که تا د پلانی نه د قران ویلې وې نو اوس به موږ ستاره خبره منلې وې خو تا د پلانی نه ویلې نو دغه سره زموږ ورانه ځکه موږ ستاره خبره نه کوو الله تعالی دا خبر ورته کوي خلک دا ګوره مخکې ویل شوی دا اوس هم دغه خبر روانه ده وکذالک نصرف الایات دغه سي قسمه قسم بیانو مونږه دلایل توحید د الله تعالی دیر پاره چې حجت پر خلق باندې قائم شي ولی یقول درسته او دیو به وای درسته لوستره د تا در پلانینه او تاسو د کړه در پلانینه ولی نو بینه لقوم یعلمون او دیر پاره چې بیان کومږه دی آیاتونو دراله قوم د قوم د پاره یعلمون چې پویږي اتبع ما اوحی الیک من ربک خلق به اعتراضونه کوي چرته د الله تعالی کتاب پرې نه دی د الله تعالی په کتاب باندې ټینګ شه د لغړی ورکا درا ټینګ کا ځان په قربان کا خپل روح او خپل بدن په دې باندې قربان کا الله به کامیاب شي اتبع تابع شه تابع شه تابع اوسېګه ما اوحی الیک دا چې وحی کیږي تا ته من رب کار تر پر رب ستانه لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه و اعرض عن المشرکین او مخ وړاو د مشرکانو نه اتبع ما اوحی الیک د دې تابع شه دې کې مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو قرآن تابع مراد تینه دوام او همیشوالتی مراد دی نو اتبع همیشه تابع شه د الله تعالی کتاب و اعرض عن المشرکین او د مشرکان نه مخ واړه د دې څه معنی ده کله چې ته د الله په کتاب باندې پوه شولې اوس د بل چا د مرګرتیا غ پرې دوا مشرکان او کافر او بيدینه دغه سره دوستانه یا دغه په مجلس کې چې ته عالمي ته طالب ته مجاهد ته اوس په دې باندې خنخ کاری یو طرف ته د الله تعالی کتاب دعوت کې او د الله تعالی کتاب داوی کې چې د الله تعالی قانون غواړم او بیا د الله تعالی قانون چې کوم خلک مخالف دي تلې دغه سره یو ځای ناسي داسې مکوه اعرض عن المشرکین دین دین چې نیم بایکاټ دی بایکاټ بایکاټ چې ونه که مسلمانې دل نه شي ولو شاء الله کو وختل الله تعالی ما اشرکو نو دی خلق به شرک نه وکړي ولو شاء الله ما اشرکو دی خلق به شرک نه وکړي دا علت دی لپاره د ما قبل اعرض عن المشرکین د مشرکان نه مخواړه نو الله تعالی په دې کې درې علتونه بیانوي په دریو طریقو سره علتونه الله تعالی دغه بیانوي او تسلی د نبی علیه الصلاه والسلام ته څوک چې د الله تعالی د دین دعوت کوي هغه ته الله تعالی تسلی ورکوي ته د الله تعالی دین بیانوه ستا چې کومه ذمواري ده ته هغه ادا که ته د الله تعالی په کار کې کار مه لره ستا کاردار چې ته د الله تعالی دین بیان که اوس څوک یې مني څوک یې نه مني چا ته الله تعالی هدایت کوي یا څوک ګمراه پاتې کوي هغه د الله تعالی کار دی ولو شاء الله کو غختل الله تعالی ما اشرکون دی و شرک نه وکړي و ما جعلنا کالم حفیظا او نه مقرر کړي ته مونږ علی په دې باندې حفیظ څوکیدار ته په دې باندې څوکیدار نه وما انت علیهم بوکیل او تنه په دې باندې ذمہوار وما انت علیهم بوکیل تر دې ذمہوار نه حفیظ او په وکیل دوه کې فرق دارې مفسرین لیکلي دي حفیظ هغه چاته وای چې تکالیف او مصیبتونو نه یو څوک بچ کی هغه ته حفیظ وای نو معنی دا شوله چې تر الله تعالی دین بیان کا که د الله تعالی د دین چا ونه مانه او په چا باندې الله تعالی مصیبتونه تکلیفونه عذابونه راوستل نو تر دې ذمہوار نه چې ته د هغې نه بچ کوه ومان ته علیهم بحفیظ ته نه یې په دې باندې مقرر کړلی شوی حفیظ څوکیدار یعنی چې دیو د تکالیف او د مصیبتونو نه بچ کی دویم ومان ته علیهم بوکیل وکیل هغه چا ته وای چې چا ته پیدا ورسي چې چا ته پیدا ورسي نو ته دیو ته د پیدې د ورکولو خاون هم نه تر دې اختیارمن نه بلکې ته صرف د الله تعالی دین بیان وکړه نه ته تکالیف د پکولای شي او نه ته پیدا ورکولای شي ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم په دې کې ادب در دعوت د الله تعالی دین چې بیانې نو پاره کې خلکو ته کنځلې مکوه کنځلې مکوه ولی کته وسه د چا بوت ته او د چا دغه ته کنځلې ته وکی نو هغه به خو الله تعالی ته بیا کنځلې وکړي که نه نو بس کنځلې مه کوه د الله تعالی دین بیانوه ولا تسبوا الذين کنزل مکوا کسان ته يدعون چی بلی هغه من دون الله سوا د الله تعالی نه په یسب الله عدوا نو کنزل وو کی هغه الله تعالی ته عدوا د وجه دشمنی نه بغیر علم پنا پوی سره سبب هغه الله تعالی ته کنزل کی ته دا هغه مشر ته کنزل کی هغه سبا ته کنزل وکي دی ته وای نبی صلی الله علیه وسلم هم په دې کې حدیث ویلی دی اول ته ویم دې ته مسله د صد الذرایع وای صد الذرایع وس ته داسې یو خبره وکړي چې هغه راتلونکي وخت کې د فساد ګرځي یو کار مباح وي خو لیکن اوس ته قلار شه ځکه که اوس دا کارو کې راتلونکي وخت کې په هغې باندې مفسده راځي مفسده او فساد پرې راځي د غیر پر یو حدیث شته دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی وای ملعون من سب والدیه هغه انسان لعنتی دی چې څوک خپل مور او پلار ته کنځلې کوي بد ردی وي خپل مور او پلار ته لعنتی دی قالو یا رسول الله وکيف يسب الرجل والديه یو سړی خپل مور او پلار ته هم کنځلې کوي داسې هم څوک شته دی چې خپل مور او پلار ته وکندري کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل یسب ابا الرجل فیسب اباه و یسب امه فیسب امه دا یو سړی ته راولګي د چا پلار ته کندلی وکي اوستا پلار ته کندلی وکي تر چا مور ته کندلی کوه اوستا مور ته کندلی وکي نو دا تا خپل مور ته په خپل کندلی وکړلی که تا د هغه مور ته کندلی نه کولې نو ستا هغې ته به ولې کولې که تا د پلانکي مور او پلار په بده باندې نه یادولې نو هغوی به ستا د ولې په بده باندې یادولې خو دا دا د ځان سره په خپله وکړله چې د ځان سره دې وکړله نو اوس په دغې باندې بیا مخه پکېږه هغه وخت کې خو لا داسې نه وه اوس خو داسې شتره بچي چې خپل مور او پلار ته هم کنځلې کوي دا نه چې د بل چا مور او پلار ته کنځلې وکړي بیا ورته هغه وکړي نبی اسلام خو تفسیر دغه بیان کړ نبی اسلام خو د دې زمانې نه خبر نه چې داسې خلک به هم راشي چې خپل مور او پلار ته به کنځلې کوي خپل مور او پلار به وهي دا به کېږي د الله نه ویریږي که چا نه مور او پلار دغه خپي تباه به شي توبه وباسي له دې نه خپل مور او پلار راضي کوي او که راضي هم نه کړله نو غرق او تباه او برباد به شي په دې باندې یو خدا چې مور او پلار دې بېدینه دي بېدینۍ طرف ته دعوت کوي بیا خو د هغې مه منه هغه نه بیا بایکاټ وکړه هغه قلاریګه دنیوي احسان مو سره بیا هم کې چې مور او پلار دي مشرکان ولې نه دي دنیوي احسانات مو سره بیا هم کې دا الله تعالی پیغمبر دا ویلی وی چې د بل مور خپل ته کندلې کې وتا ته کوي وسه نن سبا خو برای راس خپل مور خپل ته کندلې کوي خلک په یسب الله عدوان کندری به کړي الله تعالی ته عدوان دوی د دشمنی نه بغیر علم په ناپوهه سره کذالک زینا لکل لكل امه عملهم دغه سي خسته کړی دی مونږه هر یو امت ته عملهم عمل داغي کل حزب بما لديهم فرحون څوک چاته جمهوریت خسته شوی دی چاته جهاد خسته شوی دی چاته تبلیغ خسته شوی دی چاته نیک اعمال خسته شوی دي نو چاته بد اعمال خسته شوی دي ثم الی ربهم بیا خپل رب ته مرجعهم ورګرځیدل د دوی دی په نبهم بما کانوا یعملون نو خبر به کیدو در په عملونو من چې دوی کوي نو په یجازیهم به تفسیر جلالین وای چې کم اعمال لیکړي دي په یجازیهم به نو په اق اعمال باندې ور سره الله تعالی حساب کتاب کی الله تعالی ول دغه بدله درکې کړي په یجازیهم به واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن ليؤمنن ليؤمنن بها په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي جواب درې او سوال سوال دار که څوک ګمان وکړي چې الله تعالی ته دی دا بدر دي زکوي چې الله تعالی د دیو جن او ته دیو کیا چې دیو الله تعالی نه پیژني نو دی اتي الله تعالی وینا الله تعالی پیژني مشرکانو به قسمونه په الله باندې هم کول په غیر الله باندې به هم قس هم قسمونه کول خو په الله باندې به چې کم یو قسم وکړه هغه به مضبوط قسم ګڼه واقسمو بالله نو که څوک دا وایي چې دا مکی دا مشرکان ځکه مشرکانو چې الله یې نه منه نه الله یې منه په الله باندې قسمونه هم کول خو تاسو ته ما ویل ان شاء الله دغه وخت نږدې دی چې زه تاسو ته د مشرکانو عقیده او د د مشرکانو هغه اعمال چې هغه د شرک نه خالی وو زه ته ان شاء الله هغه وایم تاسو په هغې باندې بیا پوه شئ او په هغې ته زه پوره تفصیل کوم د قرآن نه او د حدیث نه چې د هغې کوم اعمال ثابت دي یا د سیرت کتابونو کوم لیکلي دي واقسم بالله جهد ایمانهم قسمونه کوي دی په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه نو کلک قسم دارش په الله باندې قسم او کاغه وکلکو او په دې زمانہ کې مشرکان د دې زمانه نو جاهلان هغه په غیر الله باندې کوم قسم کوي هغه ته مضبوط کاری او هیڅ قسم پروا د هغې نه کوي لئن جاءتهم آیتون دیو به په څه باندې قسم کو که راغله له دیو ته آیتون یو معجزه لیؤمنن بها نو خامخا دیو به ایمان راوړي په هغې باندې دې ځای کې د آیتون نه مراد هغه معجزه ده چې کومه دیو طلب کړې وه دیو به دا خبره کوله سورې بني اسرائیل کې به راشي دیو معجزات غوښتلي و دنیا یې غوښتلې وه چې تا لري دا غرونه د سرو زرو شي موږ به تاله ستا به موږ له ومنو ته څنګه پیغمبري بېګاله لکه ډوډۍ درک نشته ته د پیغمبر یم ته خو عجیبه پیغمبري نو دی وی چې پیغمبر باغ چې د هغې سره به سره زري سپین زربی او ته غریبی مالدار په کار ته مالدار وي ته مونږ منلی وي نو الله تعالی قل انما الآیات یا پیغمبره ته تو وای چې اختیار د معجزات عند الله د الله تعالی د الله تعالی سره دی و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون دا آیات د ډیرو مشکلاتو نه دی په سورې انعام کې د آیات د مشکلاتو نه دی تر دې آیات مطلب سره و ما یشعرکم په دې کې خطاب د مؤمنانو ته په دې کې خطاب د مؤمنانو ته نو اوس په چې معنا کوي معنا اوس غلطیږي ورانیږي و ما یشعرکم او څه شي پویا کړی یی تاسو استفهام انکاریه ده یعنی تاسو نه یی پویا انها اذا جات کله چې راشي دغه معجزه چې کم دی غوښتلی ده لا یمنون الله تعالی دی ایمان نه راوړي تاسو په دې باندې نه یې پوهه کله چې دیو دیو ته د دیو دا معجزه راوړل شي لا یؤمنون نو دیو ایمان نه راوړي نو سوال په دې کې دا دی چې دلته کې یؤمنون پکارو لا یؤمنون نه بلکې یؤمنون پکارو یعنی معنا دا شوله چې اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو نه پوهیږئ تاسو په څه باندې نه پوهیږئ د دیو په ایمان راوړلو باندې تاسو نه پوهیږئ لا یؤمنون و ما یشرکم تاسو نه پوهیږئ د دیو په ایمان راوړلو باندې لا یؤمنون نه پکار یؤمنون پکار دی مفسرینو ډیر چې جوابونه کړی دي خو ټول نه اسان جواب داري په دې ځکه کې چې دا لا یؤمنون کې دا لام چې دا مقحم دی دې ته زائد وای د کلام د تحسین د پر راوړل شوی دی او په دې کې تاکید دی د معنا د ما شروع کوم دغه استفهام انکاری دغه انکار د معنا تاکید دی بګي نو اوس معنا ودی چې دا وکي د مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم د معجزې غوښتلې وي چې مونږ د نسه غواړو دا غر د سپینو سرو زرو کاون غتا ومنو او تکون لک بیت من زخر پین دغه سره کړه ستاره پاره دی یو کوټه د سپینو سرو زرو شي دا سه خبرې به کول ډېر عجیب عجیب د دنیا پرستی هغه ته پوسونه کول نو الله تعالی و ای مؤمنان مسلمانانو او ما یشرکم څه پویږی تاسو انها اذا جات کله چې راشي دا معجزه دی ته یو مینونه تاسو څه پته رچ دی و ایمان راوړي تاسو څه پته شته استفهام انکاری د مانسه دی ایمان نه راوړي دی ایمان نه راوړي بیا هم دی ایمان نه راوړي اسی دا خبره دی وکړه اړه وراړو مونږ زړونه د دی و ابصار هم سترګې د دیو د حق نه د حق نه دیو سترګې او زړونه یو طرف ته بل طرف ته وړي کما لم یؤمنو به اول مره دې د باندې ځان پوهه کې چې څه مطلب دی کما لم یؤمنو به لکه څرنګه چې دیو ایمان نه دی راوړی پر حق باندې په قران باندې پر پیغمبر باندې اول مره اول ځل مخکې د طلب کولو د معجزاتو ردینه مخکې را طلب کولو د معجزات را دینه الله تعالی وی د دې پیغمبر په صداقت باندې معجزات راغلیو د دې قران په صداقت باندې دلایل لاغلی دي د الله تعالی په توحید باندې دلایل لاغلی دي نو لکه سرنګ چې معجزات راغلی دي او دیو مخکې ایمان نه راوړی نو اوس چې کله دیو دیو چې کم معجزه غواړي هغه تراشي الله تعالی بیا هم دیو ایمان نه راوړي مخکې هم ایمان نه راوړی اوس هم دیو ایمان نه راوړي کما لم یؤمنو به اول مرتين لکه څنګه چې ایمان نه راوړی دی پر حق باندې اول مرتين اول ځل یعنی مخکې د طلب د آیاتونو نه مخکې د طلب کولو د معجزاتو نه ونظرهم پرېږدو موږ دیو لره په طغیانهم په سرکشۍ د دیو قیامهون سرګردانه حیرانه پریشانه مخکې سورۃ البقره کې د تفصیل بیان شوی دی یعمهون عم هدا بل عامله عمی د ستر ګړندې درته وي عم ها د زړه ګړندې درته وي الله وی دی د زړه په ستر ګمان دی وړاندې دي د زړه په ستر ګمان وړاندې دي نو چې د چا زړه لون شي نو دا خو بیکاره شو کنه او الله تعالی وی ونقلب افئدتهم وابصارهم دا سترګي او دغه سیدا زړونه د الله تعالی په اختیار کې دي حدیث کې راځي زلونه بین اصبع الرحمن یقلب کوي پېښه دا د الله تعالی په اختیار کې کم طرف ته چاړی الله تعالی هغه طرف ته اړی دا د الله تعالی په اختیار کې بل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د انسان د زړه مثال داسې دی لکه یو یو میدان دی او پغې کې یو بڼه پرته ده بڼه ده او بغه بڼې باندې سیره دی یو طرف نه راشي بل طرف نه کله یو طرف ته اوړي کله بل طرف ته دی د انسان د زړه مثال دغه سره دا جواب دی د یو سوال په دې طریقه باندې وی وای نو اله وی پوه شي د مکی مشرکانو دا اعتراض کړو وای ته د الله تعالی پیغمبر مونږ بری اله اومنو چې ستا سره ملائک او یکون ماهول ملائکتو یکون ماهو نذیره مخکې ذکر شیو د د سره ملائک کلی ناراضی چې د مرګرتیا وکي نو دې ځکه الله تعالی وای که زه ملائک راولېږم وکلمهم الموت دا یو سوال شو دغه جواب الله تعالی بیان کړ نبی رسول به کله بیان وکړ دی وته دا ټکی وای وستا به مونږه له ومنو چې زمونږ مشران را ژوندې کا زمونږ مشران را ژوندې کا عمر ومنو دا آیات وکلهم الموت دا د اغه ځای سره لګي سورۃ الجاسیه 15م آیات کې دا سوال ذکر شوی دی دیو دا غوښتنه کړې و د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ته مونږ ته زمونږ مشران را ژوندې کا مونږ وته ومنو نو الله تعالی وی کدا مړی او راجوندی کوم د دې سره خبرې وکي دریم وحشرنا علیهم کل شین او راجم کومګه په دیو باندې کل شین هر چیز قبلا مخامخ ما کانوا لیؤمنو نه دی دیو چې ایمان راوړي اوس دا سمانه ده چې هر شی مونږ راجم کو الله بیا ایمان راوړي څه شی راجم کی دې زمانه ځان پوی کړه درېمه جمله ده وحشرنا علیهم کل شین قبلا حشر كل شيء عليهم من السباع والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وایي وای که چرته دا ټول درندگان دا ټول زناور دا ټول مرغۍ دا ټول مهی دیو راجم شي او دا په یو اواز باندې وای مخامخ د مشرکانو تراشي او دا شهادت وکي په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې شدا د الله تعالی پیغمبر دی ما کانو لیؤمنو الله بیا مې ایمان نه راوړي دیو خدا وای کنه چې ستا په ستا پیغمبري باندې موږ د پاره شهادت پکار دی نو الله وای چې حشر کل شیء علیهم من السباع درندگان و الدواب و الطیور و شهادتهم بصدق الرسول ما کانو لیؤمنو بیا هم دیو ایمان نه راوړي دغه ذکر کړل ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې تعرض علیهم کل امه بعد امه فیخبرونهم بصدق الرسول فيما جاءوهم به کدا ټول امتونه تورات ولا انجیل ولا زبور ولا او دا ټول لا جمع شي او دی مکی مشرکانو ته وای چې او دا رښتونه پیغمبر دی زمون په کتابونو کې زمونږ انبیای صلی الله علیه وسلم درې خبره کړې و ما کانو لیؤمنو الله وی دا بیا هم ایمان نه راوړي دومره حسد او بغض احساس سره چې دا ایمان نه راوړي ان شاء الله پوه شوی په خبره باندې ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه دا چر تراولی ګو مونږ دیو ته ملائک وکلهم الموت دیو چې ملائک راشي مونږ به ومنو الله یک ملائک راولې ګم یو خبره دویم دیو زمونږ پلاران نیکونه را ژوندې کا مونږ به ومنو چې رښتینه پیغمبري وکلمهم الموت خبرو کې دیو سره غمړي دیو چې را ژوندې کومله وحشرنا علیهم کل شین او راجم کومګه هر شی کله شین د زناور درندگان او دغه سی مارغان مهی دا ټول هر څه غواګانې ګړي ویزي سپی خره دا ټول هر څه راجم شي او و چې دا د الله تعالی پیغمبر دی ما کانو لیؤمنو دی بیا ایمان نه راوړي الله وي نه راوړي نه نه مانی ده او دا سه کل شی نه مراد د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې مخکې کم امتونه ذکر شوی دي او تیر شوی دي هغه راشي او هغه ته دا وایي چې زمون په کتاب کې د پیغمبر تصدیق موجود دی دا رښتونه پیغمبر دی د الله تعالی او دا کتاب د الله تعالی رښتونه کتاب دی ما کانو لیؤمنو بیا ایمان راوړي الله وایي دا د دیان عیدادیان چې بیا ایمان راوړي په دی باندې او او لو اننا نزلنا الیهم الملائکه سوره بنی اسرائیل کې وراشي او تاتي بالله والملائکه قبیله چې تو ته ملائک راولي نو بیا هم نه مني الا ان یشاء الله اوس دې کوم تقدیر دی نو الله به ولګي الا ان یشاء الله ایمانهم فیؤمنو تفسیر مدارک کوی دی کی الا ان یشاء الله مگر کو غوړي الله تعالی ایمانهم د بعضی ایمان پکې الله تعالی غوړي په یؤمنو ناغي به ایمان نه وړي که الله پکې وغواړي نو ایمان به راوړي خو چې ضدي عنادي دی او په ضد او په عناد باندې ولاړ دی الله تعالی دا د ایمان نه راوړي ولکن اکثرهم یجهلون لیکن زیات په خلکو کې یجهلون جاهلان دي نه پوهې دي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دا څلورمه عقبه د الله تعالی دین چې بیانې نو اوس دې ګوره که ستا که ستا خل... که ستا مخې ته خلک ودرېدل نو پوه دا چې زه په حق باندې یم اوس راشه دې ځای کې الله تعالی وایي کذالک جعلنا لکه لکه ذالک لکه څرنګه چې دا مخکې خبرې بیان شولې نو دا پکې هم ده جعلنا ګرځولې دي مونږه پیدا کړې دي مونږه جوړ کړې دي مونږه لکل نبی اند هر پیغمبر د پر عدو اند دشمنان شیاطین الانس انس د په انسانانو کې شیطانان ول جن او د پیریانو شیطانان انسی شیطانان او جنی شیطانان الله تعالی او مار پیغمبرانو دشمنان پیدا کړیو یوحی بعضهم الی بعض وسوسه چې بعض دینه الی بعض بعض نور ته زخرف القول غروره دا غد دروغ خیسته کړل شو خبرو غرورن د پاره د دوکي ورکولو د پاره دوکي ورکولو د آیت معنا مطلب سره الله تعالی او پیغمبره کته کله بیان وکي نو تر تا چې کله بیان وکا نو ستا په خلاف باندې با شیاطین الانس علماء سو راپاسی اول جن انسی شیطانان او داسی جنی شیطانان بر باندې راپاسی او ستا خلاف ته به ودرېږي خلاف ته ودرېږي څه چل وکي یوحي بعضهم الی بعض وسوسې به چې یو بل ته زخر په القول دا درو خسته کړل شو خبرو غرورن د پاره د دوکي د پاره د دوکي زخر په القول مزخرف څه ته وي په عربی کې وای دا شی مزخرف دی زخرف القول دا اصل کې په طریقې را تشبیه سره دی دي ته وي مموه مموه په عربی کې راځي نو معنا دا شوله موهل موهل حدیده وای پلانی سړی پلانی زرګر وس پنیتا د سرو زرو بو ورکللې اوسپنې ته د سرو زرو اوبه ورکړلې نو دې ځای کې معنا دا شوله کله چې کله چې ته د الله تعالی د دین بیان وکې په صحیح طریقه باندې نو شیاطین الانس انسان انسی شیطانان او دغسی جنی شیطانان برا پاسی او خلکو تبا اغه دروغ بی دین خبره داسی خیستخ کاره کې لکه دین چې داده لکه دین چې داده زخر په قول غروره لاندې ګیلټ ده لاندې اوسپنه ده لاندې تانبه ده او د پاسه ولو بور کړی دي د سرو زرو نو خلک په غولېږي کنه غولېږي په و یاره دا سره دي چې یو تو ګوري دا سره دي نو الله تعالی وی کله چې ته د الله تعالی دین بیان کې نو ستا په خلاف به طاغوتی مولیان نه پاسي او داغي جبې دومره خوږی دي خیسته دي چې ستا خبرو ته بیا خلک وګنګ دي بلکې هغه چې دی ګیلټو ته او بد سرو زر ور کړی دي لاندې شی ګنده دي لاندې ډیران دي پاسې په خیسه صادر خور کړی دي خلکو ته وی دین دا دي دین سره دا دی الله وی دا حالت بر من راضی اوس هم دغه حالت دی کړ چې مونږ یو خبره وکړو نو بیا خلک وایي چې یاره هغه پلانی شیخ سی او پلانی مفتی سی او ده پلانی پلانی زیاده ویل دی هغه خلک پیژني مړه تاسو خلک څه پیژني نو خو په دقه باندې پوه شي مونږ حق پرست یو الله د الله تعالی پیغمبر وای د حق پرستو غربا او تعریف نبی صلی الله علیه وسلم داسې کړی دی هم ناس قلیل فی سوء ناس کثیر دا هغه لک خلق دی او دا په ډیر ډیر خلک په ناکارو ډیرو خلکو کې ودا لګي او وای کم خلک چې دیو تابعداري قلیل من یطیعهم اکثر قلیل من یطیعهم څوک چې دیو تابعداري کوي نو هغه به کمی دا هغه څه نه چې هغه تابعداري کوي مخالفین به زیاتی او منون کې به کمی دا د حق پرست انسان علامه ده الله تعالی وی دا قبر وند راځي خلق با وسپنو تامبو ته رسول زر وبو بول ورکه باطل خبره با خلق خیسته کی د کوبر او د شرک او د بدعاتو خبره او وی چې دین داده وس خلق سوی تحریک طالبان پاکستان باغیان دي دا خبر منل کیږي زه یم دا باغیان دي د الله تعالی د قانون نه زره دنه باغیم زه دا خبره کوم زه باغیم خو د در قانون نه زه باغیم لا اله باندې مې عمل کړی دی لا اله الا الله بری اله صحیح کیږي چې کله لا اله وي چې لا اله دی اول نه ویل چې او داس دی نه کړی مونږ نه صحیح کیږي نو دیو خلکو او داس نه کړی په مانځ باندې ولاړ دی مونږ او تاو داس کړی مونږ په مانځ باندې ودرې لا اله اول دا نور طاغوتیان ختم ک الا الله نو الله دی اله ومان ستا په ځل کې دند د غیر الله قانون او نظام پروت دی دغه سره مینه محبت پروت دی نو ته د الله نظام څنګه منل شي نو خو کوم یو طرف ته دا خبره وکړو نو خلک کوی د خوار مولا په اذان باندې خلک روجم نه ماتي اوس یې په ماتي چې وږي شوی خو بهر حال په هم حالت کې مون پې نه کوي صحیح ده روجه په ماتي نو الله تعالی وی کذالک جعلنا دغه سی ګرځولې د مونږه لکل نبی هر پیغمبر د پر عدوان دشمنان شیاطین الانس انسانانو کې شیطانان مالک ابن دینار نه امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کړی دی وای الله تعالی دو دشمنان بیان کړه یو شی یو انسی او بل جنی وای زما یاره د دې انسی نه ډیره زیاته ده وای ولی وای ځکه جنی شیطان په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باندې تختی خو د انسی شیطان سره وسو کوم دا خو نه تختی کنه خو دا غیر تختی دو یو شی واستره ان شاء الله زه او تختی دا چې بری غوږ کې ولې وډاز وکي بیا تختی ان شاء الله بیا برابرېږي لږ بارود خواته یو دما کوي شي دا بیا په دې باندې پويږي ان شاء الله دغه سی ګرځولې د مونږه د هر پیغمبر د پر عدو او دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانان نه ول جن د پیریانو نه یوحي بعضهم الی بعض وسوسه چې بعض ردینه بعض ته خبرې لکنن طالبانو خو بیا په پلاني ځای کې د مکه وکړله داسې به وای کنه وای نن ته خبرې نه دا چلو که یو حبازم الی بعض یو بل تزي وای خبرې هغه مولوی صاحب خو په تور کړ طالبانو په خلاف باندې ور دي کی کنه فوج دومره پتوی ورکړی په خپل کو پر باندې پرون یو خور یو پتو ورکړی تاسو به خبر یې و نه خبر دغه کمی خور چې بیزتی د بیزتی اراده کړی و په دغه کې په په مومندو کې د بیزتی اراده کړی و فوجي ورننه وته هغه خپل ټوله واقعیا ویل په ویډیو کې په ستر په برده کې خپل واقعیا ویل وسه فوج او پولیس هغه د باوهی چې دا کار نه لري شوی حکومت د پاکستان د دې لپاره د باول کې هغه خپل ویډیو شایع کړله یو صحافي خزر هغه ته د پوسټ کړي چې دا واقعیا څنګه راغله هغه خپل ټوله واقع ویل دا سه ما ته وی چې زستا ته مې پکاره زستا خوره دند درځم دا سه خبرې کړي نو پوج دومره پتوی په ځان باندې ورکړي دي جمعه ته وشتره دی اوس بلې پتوی ته څه ضرورت دی الکه ستا چې چر چرګوړی څوک مړ کی ته بیا مړی سم نه تپوس کې پتوتی ته غواړي نو ته د خپل چرګ چرګوړي ته پوس کې د سړی نه چې هغه وشتل سپې د لکه چا وشته نو زی او دا غینه هغه سړی ولی یا د سړی سپې ولی د مړي سونه په پتو نه طلب کې کستا غوجل ته څوک د شپې راغې او ستانه غواګړه بیزې پر پرانیستل او بوتل نه نو ته بیا مولوی سی و د شیخ صاحب نه پتو نه غواړي چې لاړ شم اوس شیخ صاحب ته ویم چې دا وګلم کنه خو داس پکې نو زره ته دومره بې غیرت ښکار شوم چې د الله کتاب شهید کیږي جماعت به شهید کیږي مدرسه به شهید کیږي خويند مین یو په کاپیرانو باندې خرڅول کیږي او زه بیا ستا شیخ سی و د مفتی سینو د پتو غواړم بس دغه پتوره کنه لال مسجد د جماعت شهید کول دا زمونږ د پاره دغه عملی پتوره بس اولای دا خلک قتلوي مړه کوي دا مرتدین دي دا مسلمانان نه دي خويند مین دې الله خرچ کړلې ته اوس هم پتوې غواړي ستاره خور او د لور سره څوک داسې بی عزتی وکړي لکه بل ورځ مثلا د مومند دی دغه د کور ته چې د پوجي د مردار راغوښته دی او راغوښته چې ستا د خور او لور خواته څوک د سرازي ته باغه ولې کنه ولې نو چې په خپل خور او لور باندې دومره خپه کیږي نو زه ما د مسلمانه خور لور د زما خور لور ده دغه زما مور ده چې د په امریکا باندې خرڅ کړی دي زما په ځل کې الحمدلله غیرت ده نو دا غیرت زه کولای شم دا ته نشي کولای نو په توی ته ضرورت نشته زه خور په قولی غروره هغه دروغ ډول کړل شوی خبري غروره د پاره د دوکي ور کولو غرورن خلق خلق له دغه دوکه ور کوي لکه تاسو ته ما ویل لا تامبه د سپین زر دی په غیبند سرو وب چړکاو کی نو بس دغه پیدا شي ولو شاء ربک که وختره ربستا نو ما فعلوا ولو شاء ربک ایمانهم که غوښتلی الله تعالی ایمان د دیو ما فعلوه نو دیو به دا کارونه نه وکړي ما فعلوه تفسیر بحر المحیط وای دا هو ضمیر چاته راځي دی العداوته او الوحی یعنی الوسوسه او الزخرفه که الله تعالی د دیو ایمان غوښتلی نو دیو به دا کار نه وکړي دشمنی به د حق پرستو سره نه کوله خدا الله الله نه غواړي چې د مسلمانان شي دا سی کافر خدي چې الله تعالی بیا په جهنم کې ول الله تعالی سزا ورکړي دا وسوسه ولې اچي ولې تسغا او دیر لپاره چې مایل شي د دروغ ته اپ الت الذین زلون د کسانو لا یمنون بالآخرت چې هغه ایمان نه راوړي په آخرت باندې ولې يرزوه او دیر لپاره چې خوخ کی دغه دروغ لره خلق نن سبا خلق دروغ دروغ له خوخی او د الله تعالی دین چې څوک صحیح بیانې هغه نه خوخی و پلانې مولوی صاحب صحیح دی او د پلانې چې نه دی صحیح زه به تاسو ته مسلمانانو یو ټکی بل ویم او بیا مخې ته ځم زمونږ د حق پرستی علامه دی باندې ځان پوهه کوي مونږ د قران کریم درس کو په خپل اپ باندې خو تاسو زمونږ په چینل باندې زمونږ د چینل نه په سلورو کالو کې یو غانه بجانه تاسو اوریدل چرته دا بی دیدیم چرته اوریدل ده نم دا اوریدل دا به ان شاء الله تر د قیامت پورې څوک وانه اوري وس په دې نورو چینلونو باندې حکومتي مولیان لګیا دي توغوتی مولیان درباري مولیان هغه لګیا دي هغه درس کوي یو خو چې کم حق پرس علما دي هغه نه وایو عام هغه خلک وایي چې هغه دولتي مولیان دي درباري مولیان دي چې کله د قران درس ختم کی غانې بجانې په چالان شي او دا ورځ مې یو واورېده یو اف ام کې لګیو مولوی سي پکې لګیو په ډېر غټو نمونه باندې یاد د باجوړ نه لګیو یو پکې دغه یو د بل ځنه لګیو نو هغه چاته دا ته پوسو که چې دا غان بجانو حکم شرعي سره د دې مسلې ته پوسې ته وک وې دا حرام دی او څوک چې دا وري نو قیامت پر ورځ باندې به دا غي په غوګونو کې ولي کړل شي تنبه وړول شي واخر دعوانا ګړنګ ګړنګ ګړنګ چې کله بیان ختم کو بس دا غانې پکې شروع شولې دا پکې اوس خدان د ناس دی په سټوډیو کې دا ناس دی دنده او دا ویل چې غانې بجانې اوریدل حرام دی او دا یار پکې اوس خدان د ناس دی او ته پوسټ د مسلې جواب ورکوس خسي ولتصغى الیه افئده الذین خو دا خبرې هغه په داسې اندازه کوي چې د خلکو زړونه ځان طرف ته راکږي بی دینی ده خو لیکن دومره ښایسته یې ښکاره کوي چې خلک په دې باندې دوکه شي ولیرضاه هو دې لپاره چې خوښ کړي دې لره ولیقترفو ما هم مقترفون او دې لپاره چې دا ولیقترفو او دیو دا دروغ که دا خلک بیا هم زمونږ نه قلاری دغه مولیان صاحبان د دیو چې دا کومه چینل دي زه تیر مسلو ته پوښتنه کوم مال دغه جواب راکیزه زه تیر مسلو ته پوښتنه کوم مال دغه جواب راکی نه ورکی کله چې ته یو سړی ته پوښتنه کی چې دیو د خواهشاتو خلاف ته پوښتنه بیا وای لیکه قطع شوله لیکه قطع نه شوله بټن دی په وره لو خشه دی ولا ختم ک زه د نن مسلو ته پوښتنه کوم مال دغه جواب راکزه د دقه شیخ سی و دغه مفتی سی نه ته پوښتنه کوم خو لیکن نه پریږدی دیته یا په دغه چینلو کې مونږ له برخه راکړي یوې ګنټې لري په هفته کې مونږ له وخت راکړي انشاءالله پته به لګي څوک یې ګټي دی وې ګټي او که بیا مونږ ګټو اپا غیر اپا غیر الله ابتغي حکما نو آیا زه ولټوم سوا د الله تعالی نه حکما بل فیصله کوونکې الکه بل بوتل شپ کې اوس راولم چې دا غي زه ومنم بس الله پوره دې فیصلو ته پار کړ د الله تعالی کتاب د فیصلو لپاره پوره دی اپ غیر الله نو ای سوا د الله تعالی نه ابتغي طلب کوم د حق وان فیصله کوون کې او هو الذی الله تعالی غزاد دی انزل الیکم الكتاب الله تعالی فیصله څنګه کوي یاره انزل الیکم الكتاب دا حکمن دا ده کنه الله فیصله د سکی چې را لګره د تاسو ته کتاب مفصلا په تفصیل سره مفصلا مخکې مرتوی لیدي مفصلا په اعتبار د ایمانیاتو سره اصول د دین او عقیده په کې پوره بیان شوی ده په قران کې عقیده ده عقیده په قران کې ده که څوک چې زه ایمان زده کوم د قران نه به زده کوي او قران کریم کې الله تعالی ما تدری ما ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان تر قران کریم د نزول لمخ کې په ایمان باندې نه پویدلې الله پیغمبر علی السلام ته وي مونږ سوي قران بنوایو او ایمانم پوره دي پیغمبر نه امام غړ ایمان زمونږ غټ دی او صحیح دی وهو الذي الله تعالی غزاد دی انزل الیکم الكتاب چې نازل کړی تاسو ته کتاب مفصلا په تفصیل سره چې پاغي کې په تفصیل سره د عقیده مسله ایمانیات دا پکې بیان شوی دی الله تعالی حاکمیت والذین آتیناهم الكتاب دې ته وی دلیل نقلی د کتابیانو د حق پرس کتابیانو کم چې يهود او نصارا دی پای کې کم حق پرست دي نو هغه هم د دې د دې چې تایید کوي چې دا د الله تعالی کتاب دی والذین آتیناهم الکتاب اکسان چې ورکړ دې مونږ هغه ته کتاب یعلمون پویږي انه منزل من ربک چې دا قران کریم نازل شوی دی ستاسو رب د طرف نه پلا تکونن من الممترین نو تم کېږي په دې کې شک کوونکو نه دا خطاب د نبی رسول الله ته نبی رسول الله کې شک چرته کو خو پښتو کې خلک وای لوري تا ته وایم اون ګوري ته یې واوره د عدل او عدل او انصاف که ګورئ نو د الله تعالی په کتاب کې دی او تمت کلمه ربک صدقا و عدلا پر رښتینوالي کې او په انصاف کې د الله تعالی کتاب دا بالکل پوره دی صدقا رښتونه دی په اخباراتو کې او عدلا او دا قرآن کریم د انصاف کتاب دی په فیصلو کې په اوامر او په نواهیو کې کلمه ربک دا نوم دی د قرآن کریم قرآن کریم د الله تعالی کلمه ده صدقا او دا رښتونه دي کم اخبارات چې ورکړي دي چې راتلونکي وخت کې ودا کیږي دا کیږي مخ کې دا شوی دی هغه بالکل رښتیا دي عدل په فیصلو کې بالکل د انصاف کتاب دی لا مبدل لکلماته نشتر څوک بدلون کې کلمو د الله تعالی دره کلماته جمع ذکر شوی ده چې ډېرې کلمې نشي بدلولی نو یو خو بالکل نشي بدلولی د الله تعالی په کتاب کې انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون وهو السميع العليم الله تعالی اوریدون کړي العلیم پوهه په هر څه باندې و ان تطع اکثر من فی الارض یذلک عن سبیل الله جواب دې سوال الکه اوس وتوی چې دا ومنه طالبانو سره مرګري شیدا دا خو یو څو کسان دی بل ته خدا ټول کاپیران دي دغه سره وسکه نو الله چې ډیرو تابعداري دی وکړه گمراه بشي بيدینه بشي جمهوریت مرداباد دی آیات کې دغه دی جمهوریت مرداباد بس د هر څه غلط دی دا جمهوریت و ان ته او کتابداري وکړه ته اکثر من فلر دی د ډیر د هغه چا چې وزمکه کیری ذلو کان سبیل الله وا وړی تا در د دین د الله تعالی نه جمهوریت ته چلاړلې د دیموکراسي نظام به اومانی د الله تعالی د قانون نه ودی منه کی و ای یتبعون الا ظن ځکه دغه اکثریت والا جمهوریت والا تابعداري نه کوي مګر خپل ګمان و انهم الا یخرسون او نری دی مګر توپ کارونه کون کړي اټکل کارونه کون کړي دا الله تعالی ډیر عجیب خبرې کړې دي جمهوریت بنا لري په اکثریت باندې الله وی کړه اکثریت تابع دي تابع شولې نو تا به گمراه کې بي دین به کړي الله تعالی د لارې نه به واړی ای یتبعون الا ظنه دیو د الله تعالی کتاب تابعدار نه دی بلکې دیو د ګمان تابعداري کوي دا الا ظنه دا تعلق ساتي د عقیدو سره او انهم الا یخرسون دا تعلق ساتي د عملونو سره د دیو عقیده په قوي بن په قوي دلیل باندې بنا نه ده د دیو اعمال په قوي با دلیل باندې بنا نه دي ځان پوی کوي ای یتبعون الا الظن فی العقائد په عقایدو کې دیو د ګمان تابعداري کوي نو دغه سي دیو په عمل کې هم د د اٹکل لګیا دي دلیل سره موجود نه دا به دلیل لګیا دي الله تعالی وی دیو سره دلیل پرې باندې نشته ان ربک هو علم ما یذل عن سبیله ان دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي د مخ کې آیات مقابل لپاره کې نو الله تعالی مؤمنان مسلمانان هم پیژني الله تعالی هغه خلک هم پیژني چې هغه د الله تعالی دین منلی دی قرآن کریم یې منلی دی الله تعالی هغه خلک هم پیژني چې الله تعالی د دین مخالف دي دواړه الله تعالی پیژني هر یو له به د هغې د عمل بدله الله تعالی ورکوي په کلو مما ذکر اسم الله علیه په کلو مما ذکر اسم الله علیه